بیان داغه کی ما یقول الصبا وای من ایس من حیاتی چې څوک د ژوند نه نور نا امید شو د لوسویل په کار دی چې د نور وای بس اوس نور ژوند نشتا ان عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت ته فرمای سمعت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ما اوریدلی د نبی کریم علیه السلام نو مستند الیه هغه ما ته بیماری کې او وفات کې تکیا والے وا یقول داسې فرمایل اللهم اغفر لي وارحمني د پیغمبر ګناه نه و خدای د مغفرت سره درجات بلندي او تعلیم دی امت ته نو وردا دوار چاته یادول پکار دی چې کله پوي شوي چې هر مسله خطرناک ده نو اللهم اغفر لي الله بخنه را لو کې مونږ عام خلق بو وي الله د بنو نقصانات او ګناهونو ډک کړه معاف کې او ورحمني روان او رحمېږي والحقني بالرفيق الاعلى او پی وسم کی دا اغا جماعت پورتنی سرا متفقن علیه وانها او د دغی بی بی نه روایت ته قالت فرمایي دا رہے تما قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم او بالموت ای په حالات د مرګ کیو عنده قدح او د الله د حبیب سره او پیاله او فيه ماون پای کیو بوي وهو يدخل يده في القدح ای وردن نکول لاس مبارک په پیاله کې ثم يمسه وجهه بالماء بیا به مسکول مخ مبارک په وبو سخت تبوا او یخ او بچ په مخ د تبي وال راکاږي نو دا ورته یو قسمه علاج دی ثم يقول بیا بد الله حبيب فرمایل اللهم اني على غمرات الموت